دا د فعل ثلاثي مجرد نه د اسم مفعول صيغه ده رفع كمنع رفع د منع په شان ترازي والراء والفاء والعين اصل واحد يدل على خلاف الوضع رافع او عين دا یو اصل له چې د دې معنا د وضع خلاف راځي معنا دا چې دا مرفوع ضد د موضوع دی د مرفوع معنا د یو شی پورته کړی شوی او د موضوع معنا د لاندې کړی شوی نو د دې مقصد دا دی چې يدل على خلاف الوضع د وضع د معنا برعکس دی تقول رفعت الشيء رفعا لکه ته چې ما یو شی پورته کو نو حدیث مرفوع لم مرفوع د دې وجې نه وایي چې نسبت کیږي الی صاحب المقام الرفیع هغه هستی او شخص لا چې دا اوچت مقام دی نبی صلی الله علیه وسلم په اصطلاح د محدثینو کې حدیث مرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه من قول او فعل او تقرير زاد بعضهم او صفه چې اضافه او نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لشوي خاص کر د اغي قول لا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا د هغوی فعل له چې دا کار هغوی کړی دی یا تقریر له چې دا هغوی وړاندې یو کار شوی او هغوی په دې باندې څه انکار نی کړی بعضې ورسره دا لفظ هم سیوا کړی او صفتن یا د هغوی څه صفت ذکر وي دا صفت که د اخلاق سره تعلق ساتي یا د خلقت سره چې څنګه سترګې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړې وي مخ مبارک څنګه وو ویختې څنګه وو دغه له صفات خلقیه وای نو دا اضافت ک نبی صلی الله علیه وسلم له صحابي کړي یا د صحابین لاندې تابعی یا تبع تابعی نو دی له مرفوع ویل کې دی شي د مانا لغوي او اصطلاحي په منځ کې مناسبت هم ذکر شو چې رفع هم په مانا د پورته والي راځي مرفوع حدیث لم مرفوع دی وجه نه وي چې صاحب المقام الرفيع له نسبت کیږي وبالنظر في هذا التعريف يتبين أن جميع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالحديث المرفوع دې تعریف له چې ویوګوري نو دا خبره څرګندېږي چې ټول هغه څه چې نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لکېږي هغې له مرفوع حدیث وایي سواء کان ذلك باسناد متصل الیه صلی الله علیه وسلم او لا برابر خبره ده دا کومه خبره چې غیله منسوب شوی وي که د دې سند متصل وي او کنه سند منقطع وي وسواء اضافه الیه صحابی او تابعی او من بعدهما برابر خبره ده که دا نسبت ور له صحابی کړی یا تابعی یا د دین رستو چې کم خلق دي تر دې پورې که په نن زمانه کې یو سړی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی لبس ویل شي حدیث مرفوع کته نظر د دې نه چې سند متصل لکه منقطع حتى يدخل فيه قول المصنفين ولو تأخروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تر دې چې مصنفین که پرستو زمانو کې دي چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي نو دی له مرفوع وي فعلى هذا يكون في المرفوع وي بنا بر دي داخليږي په مرفوع کې المتصل وسائر انواع المنقطع لعدم اشتراط الاتصال متصل هم پکې داخل شو او د منقطع چې څومره انواع دي کاغه مرسل دی کاغه مدلس دی کاغه معزل دی دا ټول پکې داخليږي لعدم اشتراط الاتصال ځکه د مرفوع په تعریف کې دا شرط نشته چې د دې سند به متصل وي ويخرج الموقوف والمقطوع لاشتراط الاضافه المخصوصه خو موقوف او مقطوع د مرفوع د تعریف نوزي ځکه په دې کې دا شرط ده چې اضافت به خاص نبی صلی الله علیه وسلم لشوي او موقوف هغه چې صحابي له نسبت شوی مقطوع هغه چې دا غي نه رستوي نو موقوف او مقطوع پکې نه داخليږي الا ان الخطيب خص المرفوع بما اخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله خطيب بغدادي په الکفایه کې وی ذکر کړی چې مرفوع اغله وی چې صحابي پکې د نبی صلی الله علیه وسلم فعل یا قول ذکر کی نو هغه د دې اختصاص څه پورې کړي د صحابي پورې فخرج بقوله هذا ما أضافه التابعي ومن بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم نو د خطیب په دې قول سره ته هغه وتل چې تابعی اضافت نبی اسلام لکړی ومن بعده یا تابعین پس فإن ذلك عنده لا يسمى مرفوعا د دې په نس دی مرفوع نه وایي لكن الاول هو المشهور دا اول تعریف مشهور دی چې دا قید پکې نشته چې صحابي به دا نسبت کړي یا دا غنه رستو وقد توقف الحافظ ابن حجر في كون ذلك قيدا عند الخطيب حافظ ابن حجر سے پدې کې توقف کړي چې دا قید دې خطیب لګولی او ای خطیب بغدادي رحمت الله علیه دا قید نه دی لګولی وجوز ان يكون قد اورده على سبيل المثال لا على سبيل التقييد وې دا خبره جایز ده او امکان لري چې خطیب بغدادي رحمت الله علیه دی په سبیلی د مثال باندې دا ذکر کړي چې مرفوع غیله وی چې صحابي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبیلی د تقید باندې نه دی ویلی چې دا قید لګول چې خامخا نسبت به صحابي کړی ولو اراد ذلك قیدا فيه لجانب الصواب كما قال وای که اراده دا وی چې دا قید لګی نو دی بیا د حق نه خطا شوی دی په دې کې او ان ذلك خرج مخرج الغالب یا دا قید که لګول دی نو دا غالبا قید لګول چې غالبا صحابي نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لکای لکون غالب ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم هو من اضافه الصحابه ثم قال به فرمایلی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په خپل کتاب النکت کې الرفع كما قررناه انما ينظر فيه الى المتن دون الاسناد وی رفع چې دا لکه څنګه چې مونږ ذکر کړل په دې کې به متن لکته شي سند لبن شي کته مقصد دا دی چې دا مرفوع او رفع دا د علوم المتن نه دی د علوم الاسناد نه نه دی دا کوم اقسام چې مصنف رحمت الله علیه شروع کړي ذکر کړي حدیث قدسی مرفوع موقوف او مقطوع نو دا علوم د اسناد نه دي علوم د متن دي دا صفات د متن دي بما سبق يتبين أن الحكم بالرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد د دې مخکې تفصیل نوې دا خبره سرګند شوه چې د رفع حکم لګول په دې کې به متن لکته شي سند لبني شي کته فجميع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا سواء ورد بإسناد متصل أو بإسناد منقطع ټول غسیزونه چې نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لشوی اغیله به مرفوع وي برابر خبره ده که سند متصل وي که منقطع الا انه قد يطلق المرفوع ويراد به المتصل مگر کله ناکله اطلاق د مرفوع کیږي او مراد تنه متصل وي د مرفوع اطلاق په متصل باندې کیږي خدا کله چې کله دا مرفوع په مقابله د مرسل کې ذکر شي نو بیا تنه مراد سوي متصل وي لکه مثال رست مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي وذلك عند اقترانه بالمرسل دا چې کله د دې اقتران او یو ځایوال راشي د مرسل سره که ان يقول الراوي في حديث واحد رفعه فلان وارسله فلان لکه یو راوی دی یو حدیث بارکه وای چې فلانی راوی دا مرفوع مرفوعا ذکر کړه او د فلانی مرسلا نو دلته کې د رفع مقابله د ارسال سره راغلی دا رفعه فلان وارسله فلان نو د رفع نه مراد دی چې څه شي دی حافظ ابن صلاح په مقدمه کې وایي وایي کوم محدثینو چې مرفوع د مرسل په مقابله کې ذکر کړي نو دا غي مقصود د مرفوع نه متصل دی ومن امثلته ما رواه البخاري عن مسدد عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت کان النبي صلی الله علیه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها نبی صلی الله علیه وسلم به تحفه او هدیه قبلوله او د هغه بدله به مورکوله قال الاجري امام اجوري چې دا د امام ابو داود شاګرد دی وی سالت ابا داود عنه ما د امام ابو داود نه دی بارکه تپوسو کو فقال تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل عیسی ابن یونس د دې پر رفع باندې متفرد شوی دی او د نورو راویانو په نیز باندې د حدیث مرسل دی نو دې ځای کې رفع په مقابله د ارسال کې راغلی مراد تنه متصل دی دا مثال ذکر کو چې رفع په مقابله د ارسال کې راشي نو به معنا د اتصال وي اقسامه د هر یو بیا درې درې قسمه دي یا به قولی وي یا فعلی یا تقریری لکه تفصیل وی را روان دی اولا المرفوع الصریح مرفوع صریح سلوي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه كما تقدم في التعريف مرفوع غیلوي صریحي چې نبی صلی الله علیه وسلم له بالخصوص نسبت شوی لکه مخکې چې څنګه تعریف ذکر شو اقسامه او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك وهذا القسم أكثر الأحاديث النبوية عليه مرفوع قولی سره تصریحا دی لوي چې صحابي وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی یا وای مال نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کړي یا صحابي یا د صحابي نه علاوه بل څوک وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا داسې وای چې عر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د دې غونتی الفاظ وای نو دیلا مرفوع قولی تصریحا وی او اکثر احادیث دغه شان تراغلی دي مثال به څنګه لکه حدیث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې دا سکارو کو چې پاغي باندې زمونږ د سنت مهر ني نو دا کار مردود دی قبول نه دی نو دا د مرفوع قولی تصریحا مثال شو مرفوع من الفعل تصریحا مرفوع فعلی تصریحا به څنګه وي کأن یقول الصحابي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا او یقول هو او غیره کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعل کذا چې صحابي دا وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او چې دا سې کول یا صحابي یا د دنه علاوه رستو طبقاتو کې سوګدا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا سې عمل کولو ومن ذلك مثال د دې بسي ما رواه مسلم في حديثه من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدا بالسواك نبی صلی الله علیه وسلم چې بکور لرا دن کېدو نو ابتدا به په مسواک کوله مسواک به خله کې والو نو عائشه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم فعل او عمل ذکر کړي دریم قسم چې صحابي وای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړاندې دا کار کړو یا صحابي یا د دن رستو تابعی یا تب تابعی دا وای چې فلانی سړی د نبی صلی الله علیه وسلم وړاندې دا کار کولو او دا ذکر نکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د باندې انکار کړي د دې کار نه منع کړي مونږ به دا وینا کوله او مونږ به دا ویل حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او مونږ به سوي چې افضل په دې امت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس ابو بکر رضی الله عنه دی بیا مرتبه د عمر بیا د عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین ده نبی صلی الله علیه وسلم به زموږ دا خبره اوریدا او انکار به نه کولو نو دا مثال د مرفوع تقریری تصریحا ومن امثلته ايضا د دې قسم مثال دام نه اقرارهم صلی الله علیه وسلم علی المضاربه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام په مضاربت باندې برقرار پریخیو مضاربت چې دی له فقها او په اصطلاح کې قراض موي په ضاد سره قراض التي كانوا يعتادونها چې صحابه کرامو په دې باندې عمل کولو مضاربت دی لوي چې مال د یو د طرف نه عمل د بل د طرف نه دوه کسان په دې باندې اتفاق وکي چې زما مال به تب پکې تجارت کې ګټه با زما او ستا په منځ کې نیمه یا درې مې سبي فقها او بیا د دې لپاره خپل شرایط ذکر کړي تفصیل په کتب الفقه کې راځي نو صحابه مزاربت کولو نبی علی السلام قتل او انکار په نه کولو واقراره عائشه رضی الله عنها على اللعب بالبنات نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها تقریر کړو چې هغه د بنات سره لوبي کولی بنات نه مراد غوړی ګړی مړی به ځان لجوړي کی دا غي سره به لوبي کولی نبی صلی الله علیه وسلم منکول نه واقراره في الاعياد على مثل غناء الجاريتين دا رنګ دا اقرار کړو چې په اخترونو کې هغه ماشومانو داسې اشعار وي او خپل دا غي چې کم دا وخت مطابق سندره خورل نه شي ویلې شعرونو کې مدح مدخه د خپل بهادرانو ذکر کوله د خپل شهداو حالات ذکر کول نبی صلی الله علیه وسلم برقرار پرې پریخي وو ومثل لعب الحبشه بالحراب في المسجد حبشو د جنگ د هغه سامانونو سره په مجموعات کې لوبې کولې دا غي ټریننګ کولو نبی صلی الله علیه وسلم ولکتل من کړی ندی و اقراره لهم اکل الضب على مائدته صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم صحابه په دې برقرار پریخي چې سمسره خوړه او د یې منکړه نه دي د نبی صلی الله علیه وسلم په درستخان باندې خالد ابن الولید رضی الله عنه خوړلې ده او نبی صلی الله علیه وسلم منکړه نه ده نو دی لویل شي مرفوع تقریری تصریحا وان كان صح عنه صلی الله علیه وسلم انه ليس بحرام د نبی اسلام ندام صحیح ثابت دي چې فرمایلی دي چې دا ضب سمسره او شلانټه چې ورلوي دا حرام نه ده خو زما په وطن او زما په قوم کې نشته نو زه بد غنم ونحو ذلك یا د دې په شانتي نور مثالونه چې احادیثو کې راغلي دي نو دا مرفوع صریح شو او دا غي درې قسمونه شول دغه شانتي اوس مرفوع حکمی ذکر کوي المرفوع الحکمی وهو ما كان له حكم المضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم دا هغه حدیث لوي چې د دې حکم د هغه حدیث په شانتی وي چې اضافت نبی صلی الله علیه وسلم لشوي د دې درې قسمونه دي د مخکې په شان اولا مرفوع من القول حكما مرفوع قولي حكما بسي كأن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات د دې لپاره مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت کې سلور شرطونه ذکر کړي چې د صحابي قول چې هغه په حکم د حدیث مرفوع کې وي د دې لپاره سلور شرطونه دي لومبنی شرط چې صحابي وي الذي لم ياخذ عن الاسرائيليات چې هغه د اسرائيلياتو او د پخوانو کتابونو نه اخذ نه کوي داسې صحابي به ړومبنی شرط څه شو چې صحابي د هغه چا نني چې هغه د اهلي کتابو نه اخذ کوي ما لا مجال للاجتهاد فيه دا دویم شرط شو داسې خبره وکي چې اجتهاد او عقل لپاره کې څه دخل دي غیر مدرک بالرایي فقها د دین تعبیر کوي غیر مدرک بالرایوي درېمه خبره ولا تعلق له ببيان لغه د لغت د بیان سره هم تعلق ني دا نه چې په لغت کې یو لفظ راغلی دا غي وضاحت او شرح صحابي کوي او شرح غریب یا شرح د غریب کوي دا د سلورم لفظ شو غریب یو ګران لفظ راغلی صحابي د غي بیان کوي معنی کوي مثال به څنګه کل اخبار عن الامور الماضيه لکه صحابي خبر ورکي د تیر شو خبرونه چې په خوانو امتونو کې داسې شویو یا من بدء الخلق ابتدا د مخلوق داسې وه و اخبار الانبیاء د انبیاء او حالات او اخبار ذکر کی او الاتیه یا راتلونکي خبرې ذکر کی کل ملاحم والفتن لکه جنگونه او فتنې چې داسې جنگونه بکیږي او پاغي کې بدادای داسې فتنې برازي و احوال یوم القیامه د قیامت حالات ذکر کی وکذا الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص یا د داسې شي خبر ورکړي چې د هغې په کولو باندې یو مخصوص ثواب وي یا د هغې په کولو باندې یو مخصوص عقاب وي نو دا خبرې چې صحابي ذکر کړي وانما کان له حکم المرفوع دی له حکم د مرفوع چې دا سلور شرطونه د صحابي په قول کې موجود یو دا چې صحابي د اهل کتابونه اخذ نه کوي دویم داسې خبره ذکر کی چې اجتهاد او عقل لپاره کې دخل ني دریم داسې خبره ذکر کړي چې د لغت بیان ني. څلورم داسې خبره ذکر کړي چې د غریب شرح او وضاحت ني. نو دې له به حکم د مرفوع وي لأن اخباره بذلك يقتضي مخبرا له ځکه دی چې په دې باندې خبر ورکوي نو دا د دې تقاضا کوي چې دله څوک خبر ورکوونکی شته دی چې داسې غیبي خبره کوي دله به د دې چا خبر ورکړی وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به او داسې خبره چې کوي چې په اجتهاد او عقل باندې نه معلومیږي د اجتهاد او د عقل پکې څه دخل ني نو دا د دې تقاضا کوي چې څوک قائل او ویون کې دل شته چې د په خبره باندې او درول د چې دا خبره وکا ولا موقف للصحابه رضي الله عنهم الا النبي صلى الله عليه وسلم صحابه له ادرون کې څوک نه د نبی صلی الله علیه وسلم نه علاوه غیبی خبرې تیرې شوی خبرې یا راتلونکي خبرې د دې اطلاع صحابه کرام له نبی صلی الله علیه وسلم ورکړي او بل چا نه ورکړي او بعض من يخبر عن الكتب القديمه یا به دا خبر هغه چا ورکړي چې د کتب قدیمه او علم دا غسروي د اهل کتابو د کتاب دا غي نه به اخص کړی وي فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني نو د دې وجنه واقع شو ځان ساتل د دې قسم ثاني نه قسم ثاني څه شه ده چې د کتبو چې بعض من يخبر عن الكتب القديمه چې اخذ د اسرایلیاتو نه کړی د کتب قدیمو نه اخذ کړی نو دا غي روایت له مرفوع حکما نشي ویلې او چې د دین اخذ نوي کړي باقی د درې شرطونه هم نوي نو بیا به مرفوع حکما وي واذا كان كذلك فله حكم ما لو قال نو کله چې دا وې داسې شنو د دې حکم داسې دی لکه یو صحابي وې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه او عنه بواسطه دا داسې دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه یا خپل اوریدلی یا په واسطه باندې ومثال ذلك د دې مثال بسي د مرفوع قولی حکمن ما رواه الدارمي تقرأ فی بیت خرج منه شیطان چې سوره بقره واوري چې په یو کور کې لوستې شي نو دا غي نه دی تختی وزي تنه دا داسې خبره ده دا امر غیبی دی چې په عقل باندې نه معلومیږي او صحابي ابن مسعود رضی الله عنه په دې معروف هم نه دی چې د اهلی کتاب خبره را نقل کړي او دا د بیان د لغت سره تعلق نه ساتي د شرح الغریب سره د دې تعلق نشته نو دا یو امر غیبی دی نو خامخا دله به د دې چا خبر ورکړی او دا خبر ورکونکې نبی صلی الله علیه وسلم دی نو دا په مرتبه د مرفوع کې دی قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد وقد روي مرفوعا بمثل هذا الاسناد حاکم وجه دا حدیث صحیح سند والده او مرفوع په دې سند سره راغله ده قال الالباني وهو اصح من المرفوع شیخ البانی وایي چې دا حدیث موقوف دی ابن مسعود رضی الله عنه دا د مرفوع نه اصح دی ولکنه فی حکم المرفوع په حکم د مرفوع کې دی لانه لا یقال من قبل الرأی زکه د عقل نه او د خپل اجتهاد نه دا خبرې نه کیږي چې سوره بقره دی ولستنو شیطان به تختی دا غکور نه دا ډومبنه قسم شو د مرفوع حکمی چې د مرفوع قولی حکمن وایي دویم قسم مرفوع من الفعل حکمن مرفوع فعلي حکماً څه شی دی؟ کأن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم چې صحابي او عمل وکړي داسې عمل چې د اجتهاد او د عقل پاغي کې څه دخل ني نو دی له هغه منزله ورکول شي گویا چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم غونته عمل کوي مثال به څنګه لکه په جنازه کې د تکبیرات سره رفع الیدین لا سوچت والمرفوع احادیث کې ذکر نه دراغله ابن عمر رضی الله عنهما به چتول دا عمل به کول دا رنګ ابن عباس رضی الله عنهما نو دا صحابه کرام چې دا عمل کوي دی له اجتهاد دخل اجتهاد لنشته پدې کې دا خبره په اجتهاد او په عقل نه معلومیږي چې لاس اوچته وا نه شرح د غریب ده او نه د صحابه کرام معروف دي په دې باندې چې د اهلي کتابونه د اخذ کوي نو د دې دا فعل د مرفوع په حکم کې دی د مرفوع فعلی حکمن وایي دویم قسم مرفوع من التقریر حکما دریم قسم مرفوع تقریری حکما کأن یخبر الصحابی انهم كانوا یقولون چې صحابي دا خبر ورکي چې دای به داسې فرمایل او يفعلون فی زمان النبي صلی الله علیه وسلم کذا یا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دای داسې کول او فی حیاته صلی الله علیه وسلم دا غي په حیات مبارکه کې به دای دا کار کولو او هو او وهو فینا دا فعل ناقص چې په فعل مضارع داخل شي كنا نفعل كذا كنا نرى كذا نو دا استمرار فائدہ کوي چې مونږ به دا کار استمرار سره کولو نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دی او یا دا غي په زمانه کې به کول یا غي موجود فإن ذلك وإن كان موقوفا لفظا إلا أنه مرفوع حكما نو دا الفاظ اګر چې د لفظ په اعتبار سره موقوف دي خو د حکم په اعتبار سره مرفوع دي بشرط اضافه ذلك كله الى زمن النبي صلی الله علیه وسلم او حیاته او ما اشبه ذلك خو په دې شرط باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه له به اضافت شوی دا غي حیات له به اضافت شوی دا غي موجودګۍ له به اضافت شوی من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سواله عن امور دينهم د دې جهت نه چې ظاهره خبره دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به د دې په دې عمل باندې مطلع او پته به ورله لګېدلې وه بل د دې ډېر دواعي موجود دي صحابه کرامو به د دین د مسایلو تپوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه کولو نو چې استمرار سره د یو عمل د نبی علیه السلام په زمانه کې کولو نو دا خو ممکن نه ده چې هغه خبر نو چې هغه خبر او چپ پاتې شوی دی نو دا په منځلي د مرفوع حکمن دي ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل بل دغه وحي زمانه وا نو دا ممکن نه ده چې صحابه او دی یو شی دوام او استمرار سره کولو هغه د ممنوع او د الله د طرف نه دی وحي نه راتل چې دا کار مکوي وان غرض الراوي من ذلك هو بيان الشرع درېمه وجه دا ده چې غرض دراوي مقصد دراوي د دې نه څه شی دی د شریعت بیان کوي وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم على وعدم انکاره دا موقوف دی په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم له دې پته او هغه انکار نه دی کړی ولو علم الصحابي انکارا منه صلی الله علیه وسلم فی ذلک لبینه که صحابي له پته و چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې انکار کړي نو بیان کړي به وي خو صحابي وای موږ دا کار کولو او دا نه ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ منع کړی یو وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر من مذهب جمهور المحدثين وغيرهم دا وای د جمهور محدثین مذهب دی او دا صحیح قول دی چې دا په حکم د مرفوع حکمن کې راځي د دې مثال اوس مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي ومن ذلك ما أخرجه البخاري معلقا عن أنس رضي الله عنه أنه قال امام بخاری په صحیح کې تعلیقا ذکر کړی د انس رضی الله عنه نه اغوي کویت من ذات الجنب ورسول الله صلی الله علیه وسلم حي وشهدني ابو طلحه وانس بن النضر وزيد بن ثابت وابو طلحه کواني وای مال داغ را کړه شو د ذات الجنب مرز نه ذات الجنب دا دی چې د انسان په دې اړخ د پښتو سره بدانی روختي نه نکای بوي او داغي علامات به بیا دا او دنه طرف له بدانه نه کوي روخته بار به ظاهر نه وي علامات به دا چې دا پختي به خوګي دي او صاحب تنګي د صابندي غونته بوا او دې سره به لازم دا و چې تبه به وه ټوخی به و چې موجوده دور کې دی له د ټي بي یو قسم ویل شي د پیپړو زخم به و نو دغه مرض نه وای ما داغ لګول او په هغه وخت سره دا علاج او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی نو غي قید الحیات کچرته دا کار ممنوع نو غي به من فرمایلی و وشهدني ابو طلحه ابو طلحه رضی الله عنهم حاضر انس ابن النظر ام زید ابن ثابت دا صحابه کرام رضی الله عنهم موجود او دا داغ چې وی مال راکړو ابو طلحه رضی الله عنه راکړو وهو في مسند الامام احمد بلفظ كواني ابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا فما نهيت عنه په دې الفاظو امام احمد ذکر کړی انس رضی الله عنه وی چې ابو طلحه رضی الله عنه دا غرا کړو د ټیبی د دې مرز د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په منځ کې نو مونږ د دې نه منع کړي شوي نه اما اذا ورد في الخبر اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل من افعالهم ولم ينقل انكاره عليه فحكمه الرفع اجماعا کله چې په یو خبر کې دا سره غلی یو حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه او د فعل پته وا او بیا هم انکار نه کړي نو بیا خو په اجماع سره د دې حکم د مرفوع دی بیا خو پکې اختلاف نشته او کنه په حدیث کې دا نه راغلی چې نبی رسول الله لپته وا نو بیا هم د جمهور محدثینو مذهب دا دی چې دا په حکم د مرفوع کې دی ومن ذلك ما تقدم ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند او مونږ بوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس افضل په دې امت کې ابو بکر سیب دی بیا عمر بیا عثمان رضی الله عنهم نبی علیہ السلام بدا اوریدل او انکار به په مونږ نه کولو دا درې اقسام ذکر کړل د مرفوع حکمن وای ما یلتحق بالمرفوع حکمن د مرفوع حکمي ملحقات اوس ذکر کوي چې کوم د دې سره ملحق دي او حکم یې د دې دی ړومبنه وایو کنه ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم چې د کنایي په صيغه باندې یو حدیث ذکر شي د صریح صيغه په ځای باندې او نسبت نبی صلی الله علیه وسلم له شي مثال به څنګه ک قول التابعی عن الصحابي تابعی د صحابي نه داسې وایي چې يرفع الحديث متن ذکر کی بیا وایي فلانه صحابي يرفع الحديث دا حدیث پورته کوي مرفوع ذکر کوي یا داسې وایي رفعه یا وایي مرفوعا یا داسې وایي يرويه ينميه دا کنایه ده د دینه چې صحابي دا حدیث مرفوعا ذکر کړی نو د صریح صيغه په ځای باندې چې کنایه ذکر شي او دا غي نه دا معلومیږي چې نسبت نبی علی السلام لشوي دا به مرفوعي والحامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وي په دې باندې باعث او حامل څه شي د چراوي داسې وي چې يرفع الحديث رفعه او دا نه ذکر کوي صراحتاً چې اضافت د خبرې نبي عليه الصلاة والسلام له وشي وایي اما الشک فی الصیغة التي سمع بها یا خو د راوي شکي په هغه صیغه کې چې کومې د خپل استاذ نه اورېدلې ده نو متن ذکر کړي بیا وایي یرفع الحدیث دا حدیث نبي عليه السلام له مرفوع کوي او د هغې له نسبت کوي په دې کې شک وي اهي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی الله صلی الله علیه وسلم او نحو ذلک چې د لفظ د رسول ذکر کړی که لفظ د نبی ذکر کړی یا که د دې په شان بل لفظ نو د دغه شک د وجې نه دی بیا دا نه ذکر کوي چې ما اوریدلی دا سې نه وایي که سمعت او حدثني سمعت او حدثني نه وایي وهو مما لا يرى الابدال وهو ممن لا يرى الابدال او دا راوی د هغه چا نه چې د پدی صيغو کې د تبديل قائل نه وي بعضي محدثین داسې چې د استاد نه مې صيغه په کم لفظ اوریدلې و ابه نه بدلوله خصوصا امام مسلم رحمت الله عليه یو سند به ذکر کوي په هغې کې به مختلف استادان ذکر کړي فلاني ما له حدیث بیان کړی فلان حدثنا حدثنا بیا به وفلان قال اخبرنا فلاني استاد را لویلی اخبرنا نو اخبار تحدیث سماع د هغې فرق کوي په یو اسناد کې نو دا راوي د هغه چا نه چې د دې قایل نه وي چې صیغه د ادا دې ته بدله کړي او طلبا للتخفيف وايثارا للاختصار یا دا عمل د دی وجه نه کړی چې تخفیف راولي د اختصار په تور باندې دا ذکر کړي او لشک فی ثبوت عن النبي صلی الله علیه وسلم یا په دې کې شک چې دا خبره د نبی علیہ السلام نه ثابت ده کنه نو د شک په بنیاد باندې صراحت نه ذکر کوي دا کنایه ذکر کوي فاحترز عنه بمثل هذا او ورعا یا د تقوا او د ورع په تور باندې نبی علیه الصلاة والسلام له نسبت نه کوي نو کنایه ذکر کی حيث علم ان المروي بالمعنى مرفوع بلا خلافنا چې دل پته چې دا کم روایت شوی دا بالمعنى دی نو دا خو مرفوع دی بلا خلافه دل پته دا روایت بالمعنى دی نو نسبت نبی علیہ السلام لزکه نه کوي ويدل لذلك مجيء بعض المكنى به بالتسريح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم دلالت کوي په دې باندې چې دا مکنه به چې د کم کنایه ذکر کړي په دې کې کله صراحت راشي په بعضي طرقو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم پکې ذکر شوی مثال به څنګه کوم چې صحیح بخاری کې حدیث د سعید ابن جبیر رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما راغله ده چې رسول الله صلی چې عبد الله ابن عباس فرمایلی الشفاء في ثلاثه شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وانهى امتي عن الكي بیا وی رفع الحديث سعید ابن جبیر د ابن عباس ابن روایت نقل کړي چې شفا په دریو سيزونو کې ده یو غبین چې اوس کې دویم شرطه محجمن شرط ویل شي ضربه تقطع العرق وتشقه هغه والو چې پاغي سره د رګ زخمی شي او داغي نوی نه روان شي او محجم هغه آلی لویل شي چې کله حجام حجامت کوي او تاله په بدن زخمی کوي نو شرطه محجم معنا دا ده چې دویمه شفا په حجامت کې ده دا د محاورې معنا شوه خو د شرطي ځان له معنا څه شي شوه ضربه او د محجم معنا شو هغه آله چې پاغي باندې بدن زخمی کول شي د وینې استو د پاره وکیت نار او په اور باندې داغ ورکول وانها امتي عن الكي نبی صلی الله علیه وسلم وایي امت منکوم د داغ نه دی لاغ نه د شفقت وایي نه د حرمت نه ده نو سعید ابن جبیر بیا چې دا حدیث ذکر کی بیا وی رفع الحدیث ابن عباس صاحب دا حدیث مرفوعا ذکر کړي نو دا په حکم د سکه نه دا په حکم د مرفوع کې ځکه کنایه ذکر کړي په موضع ال سشي باندې موضع الصيغه الصريحه وما في صحيح مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به صحیح مسلم کې حدیث راغلی اعرج وای چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی بیا ذکر کې یبلغ به ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث رسي نو چاله رسي نبی صلی الله علیه وسلم لا الا رجل يمنح اهل بيت ناقه تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها لعظيم آیا و یو سړی نشته چې عادي یو کورنۍ له په تحفه کې او هدیه کې یو اوخه ورکی داسې اوخه چې ساروم هغه یو غټ کپ او یو غټ یو غټه پیاله پي کوي او ماخام دم هغه غټه پیاله پي کوي د دې یو لوی اجر دی د عثمانه ده القدح الكبير نو دا یې دې د پاره حدیث راوړو چې دې کې دا لفظ د یبلغ به ذکر دی دویم ذکر کوي د ملحقات د مرفوع حکما نه قول د صحابي من السنه کذا چې صحابي دا وایي من السنه کذا فالاكثر على ان ذلك مرفوع اکثر علما دا وایي چې دا په حکم د مرفوع کې ونقل الحافظ ابن عبد البر فيه الاتفاق حافظ ابن عبد البر خو په دې باندې اتفاق د اهل علم ذکر کړي چې بل اتفاق دا مرفوع دی قال الحافظ ابن حجر وفي نقل الاتفاق نظر دا اتفاق چې ابن عبد البر رحمت الله علیه ذکر کړي نو په دې کې خو نظر دی ځکه فعن الشافعي في اصل المسألة قولان د امام شافعي نه په دې اصل مسأله کې دوه قوله دي وذهب الى انه غير مرفوع ذهاب کړه دی لا چې دا په حکم د مرفوع کې نه دی ابو بکر السيرفي من الشافعيه وابو بکر الرازي من الحنفيه وابن حزم من اهل الظاهر ابو بکر السيرفي د شوافعنا ابو بکر الرازي د احنافنا ابن حزم د اهل الظواهرنا هغه وی چې صحابي دا وی من السنه كذا دا په حکم د مرفوع کې نه دی واحتجوا بان السنه تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره دلیل دی دا ذکر کوي چې سنت متردد ده په منځ د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم کې او سنت د بل چا کې کله د صحابه کرام وغیلم سنت ویل شي لکه ویل شي سنت العمرین سنت علی و سنت فلان وأجابوا بأن إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم يا وأجيبوا بأن إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ديل جواب دا ورکړه شوه د ظواهر له ابو بکر سیرفی او ابو بکر رازی له چې د غیر نبی اراده کول په دې کې بعید دي چې د سنت ذکر وشو نو متبادر ال ذهن داوي چې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم مراد ده وقال ايضا ان اراده النبي صلى الله عليه وسلم هو الاظهر اراده د نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې اظهر ده چې د سنت ذکر او شو من السنت کذا نو مراد ته سنت د نبی علیه السلام د لوجهین د دوو وجونه احدهما ان اسناد ذلك الى سنت النبي صلی الله علیه وسلم هو المتبادر الى الفهم فكان الحمل عليه اولى متبادر الى الذهن والفهم دادي چې سنت نه مراد د سنت النبي صلی الله علیه وسلم شي نو په دې باندې دا حمل کول اولا او بهتر دي دویم دا چې ان سنت النبي صلی الله علیه وسلم اصل و سنت الخلفاء الراشدین تبع لسنته سنت د نبی علیہ السلام اصل دی او د خلفاء راشدین سنت بیا د دې د سنت تبع دی د دې تابع دی نو حمل کول د یو شی په اصل باندې اولاوي فرع باندې به بیا رستو حمل کې چې کله څه قرینه موجوده وي والظاهر من مقصود الصحابي انما هو بيان الشريعه ونقلها فكان اسناد ما قصد بيانه الى الاصل اولى من اسناده الى التابعي ظاهر مقصود د صحابي څه شی دی بیان د شریعت کوي چې من السنه کذا نو اسناد د اغه څه چې د اغه د بیان قصې کړي اصل د اغه راجی کول اولادي د تابعی له راجی کولو لا مونږ وی چې سنت د تابعی د خلفای راشدینو چې دا تابع دی د چا د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم اصل سنت د نبی علیه السلام دی نو اصل لول نه راجی کې چې تبع له راجی کې ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه د جمهور مذهب تایید چې کین حدیث د بخاری دی امام زهری وی عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ان الحجاج ابن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما حجاج ابن يوسف په کم کال باندې چې د ابن الزبير عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما محاصره کړي وا مکه کې غراګیر کړي په 72 هجری کې نو د عبد الله ابن عمر صاحب نه تاسو کو حجاج كيف تصنع في الموقف يوم عرفه میدان عرفات کې به څنګه کې موز بس ټایم کې فقال سالم نو ابن عمر صاحب په باندې سالم دا غزوی جواب ورکو و ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاه يوم عرفه کچرته ته د دې اراده دی وی چې په سنت عمل وکم نو بیا د ماسپخین او د مازیګر د موز وختي کوه په میدان عرفات کې د ماسپخین په وخت کې به امام زهري وایي چې ما سالم ابن عبد الله له وی افعل ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړیو چې تا ورلوي ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاه د هجر بالصلاه معنا د صلي بالهاجره مس په هاجره کې کوه هاجره سره ویل شي شدت الحر سخت ګرمۍ لا نو سالم امام زهري له جواب ورکو وهل تتبعون في ذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم آیا تاسو تابعداري نه کوئ په دې کې مګر د سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقصد دا دی سالم چې دی په فقهای سبعه او د مدینه کې دی د د مقصد دا او چې کله مونږ سنت مطلق ذکر کو یا صحابه کرام سنت مطلق ذکر کینو د دې د دین مراد او مقصود څه شی وی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نو دام د جمهور د مذهب تایید شو چې صحابي وای من السنه کذا نو دا څه شی وی په حکم د مرفوع کی وی ولو شئت ان اقول ابو قلابه وی که زما خوخه شي نو زه به داسې ووام چې قال النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ولکن قال لیکن انس رضی الله عنه داسې ویلی السنه اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا چې یو سړی د باکری سره نکاح وکي نو دی به د دې سره وش پیتې رہی او چې د ثیبې سره وکړي نو دی به د هغې سره درې شپې تېروي چې دویم واده وکړي که ښځه یې باکره وي نو شپږ اووه شپې به د هغې سره تېرې کړي د هغې نه پس به بیا نمبر شروع کوي او که ثیبه وي نو درې شپې به د هغې سره وکړي د هغې نه پس به بیا د دواړو ښځو په منځ کې نمبر شروع کړي ای لو قلت لم اکذب ابو قلابه وی کما داسې وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نو زه به دروغ نه وام په دې کې به دروغجن نیم ځکه دا قول د انس رضی الله عنه چې من السنت هذا معناه د دې معنا هم دغه د چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لكن ایراده بصيغه التي ذكرها الصحابي اولا دا حدیث په هغه طریقه ذکر کول چې څنګه صحابي ذکر کړي اولادي ابو قلابه وي که زما خوښه شي زبو وام چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ځکه د السنت معنا دا د چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي خو حدیث په هغه صيغه باندې نقل کوم څنګه چې صحابي نقل کړي دي فترکو الجزم بذلك تورعا واحتیاطا نو تابعینو جزم په دې باندې پریخه دي د تقوا او د احتیاط په تور چې الفاظو کې تبدیلي نه ده راوستې نو دا هم د دې دلیل شو چې من السنة کذا په حکم د مرفوع حدیث کې وي وكل ما سلف فيما اذا لم يضف اذا لم يضف السنة الى النبي صلى الله عليه وسلم دا ټول تفصیل پاغه کې دی چې کله د سنت نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لنی شوه صرف دومره ویلي چې من السنت کذا فلو اضافها كقول عمر رضی الله عنه للصبي بن معبد كاضافه سنت د نبی صلی الله علیه وسلم لوکو لکه عمر رضی الله عنه چې صبي بن معبد رضی الله عنه لویلیو ويهديت لسنت نبيك د د حج قران احرام تړلی و د عمره او د حج دواړو د پاره یو ځای نو بعض خلکو من کولو عمر رضی الله عنه نه تاسو کو غور لوي هدي تل سنت نبیک دا حدیث امام ابو داود او نسائی ذکر کړي تعالی خود خپل نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو طرف له هدایت کړي شوی فمقتضی کلام الجمهور الرفع بل اولا نو د جمهور د کلام مقتضا دا ده چې دا مرفوع ده بلکې دا د اغینم اولا ده من السنه کذاله چې مرفوع ویل شي نو دی له بخامه خابیا مرفوع وي چې نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لو شي چې سنت النبی صلی الله علیه وسلم کذا نو دا دوه خبرې ذکر کړي د ملحقات د سشي د مرفوع حکمن دریم ذکر کوي قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا صحابي چې دا وایي مونږ لا حکم شوه د دې کار چې دا سه بکو یا د دې کار نه منی شوی یو بس کو کنه دې زه پوری دا بس په دې باندې به اکتفا وکړو دا درس لګوګد ده هذا والله تعالى اعلم